دا باب بچلیږي تر و او یایم آیات پورې په دې کې اول دلیل نقلی اجمالی ذکر کړي او هغه د پاره د بیان د خلاصي د صفاتو دی چې هغه کې د هغه صفات په خلاصه راته ذکر کړي چې په کوم صفاتو سره کامیابیږي نو هغه ته په یو آیات کې اول کې ذکر کړي یو پنځوستم کې دا غین ورستو چې کوم دی بیا زجر ور کوي پوه شو او زجر ور کوي هغه کې اولنې خبردار ته تاسو ملت د انبیاء علیهم السلام یو هغه ټول سو هغه توحید هغه د عمل صالح هغه د سچو هغه چې کوم دنو د عقل طیب داغي والا ملت او داغي دین داغي نفس بیا زواجر شروع شو نو چې زواجر ورکي نو دا به تقریبا تقریبا نل زواجر هغه به ورکي او پاغي کې با بیا د مؤمنانو په مینس کې صفات ذکر کوي او په اخر کې به سوي تخفیف دنیوي دا به ذکر کوي چې دا ذکر کی بیا به داغې نه ورستو چې مخکلال شي کنا صفات چې ادا کیږي نو د دعا یا آیات کې بیا جواب د یو سوال ذکر کی دا به ذکر کی او دا هغه نه ورستو بیا د دوی نور صفات ذکر کی نل صفات پندل صفات په مخ کې دا سوال نه ذکر کی او سلور نورستو نو بیا به تر و او یا آیات پورې سور شي نل دغه به ذکر کی بد صفاتونه زجر نه بشي یا ایها الرسل وګوره اول وګوره یا ایها الرسل اے رسولانو ټول رسولانو ته خطاب کوي او اجمالی دلیل نقلی دی او په دې کې راته خلاصه ذکر کوي چې خلاصہ د کامیابی د صفاتو دا ده کلو من الطیبات خوري د پاکو سيزونو خوراک پاک کوي او عمل صالحا او عمل کوي موافق د شریعت بس دا دوه کارونه الله تعالی مؤمنانو تم دا ویلي سوره بقره کې تیر شو کنه ها کلو من طیبات ما رزقناکم خوشوي او بل څنګه یا ایو الذین آمنو څنګه راځي ها ها حافظ نشته څوک نو اوس دا خبره چې الته سورته بقره کې دیمه سپاره کې مرتوی چې دغه طیبات خوراک پاک کوي او عمل صالح کوي پیغمبرانو ته الله دا ویل دي رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی چې الله تعالی مؤمنانو ته خطاب په هغه ټکو سره وکړو چې په کوم ټکو سره خطاب چاته کړو رسولانو ته کړو او طیبات خوراک مخ کې کوي ځکه چې خوراک پاک نه نو عمل صالح قبلي نه بل د عمل صالح توفیق نه ملاويږي چې کله خوراک پاک نه نو ځکه وتا ولا غمخه کو کلو من الطيبات نو خوري د پاک مالونو نه واعملوا صالحا عمل کوي موافق د شریعت اني بما تعملون عليم یقینا ز پاغه سبحان چې تاسو عمل کوي پوي و ان هذه امتكم امه واحده دا اوس مارته وی کنه هغه خلاصې ته ذکر کړه چې ګوره بس دک ملت دغه ملت ته ایمان عقل طیب عمل صالح بس دا د انبیاء علیهم السلام ملت دی و ان هذه امتکم یقینا دغه دین تاسو دی امه واحده دین یو دا ټول انبیاء علیهم السلام دین دی و انا ربکم او او ذرب تاسو ما فتقونی نو زمانہ او یریږي بس توحید او عمل صالح دا راولي فتقطعوا امرهم بینهم زبرا اوس داغه نفس زواجر شروع شو دا هغه نورست دوی خپل دین ټوکړي ټوکړي کو الله وای او پکې ځان لته کوم دنه نوې نوې قصې راو باسلې د دې دا نه پس چې کوم ده نو دا اوس هغه زواجر شروع شنو لس فتقطعوا امرهم نو ټوکړي ټوکړي کو دوی دین خپل بینهم په میان خپل کې زبرن ټوکړي اے مختلف ټوکړي شوي کل حزب هر یو ډله بما پاغه دین باندې لدیهم چې دا غوي سره فرحون خوشحالي کوونکې دي هر یو ډله دوا کارونه درې کارونه راونی ول او بس پاره باندې فخر کوي بس وای مونږ په پورا دین باندې یو هر ډله په خپل نیمګړي دین باندې څه کوي فخر شروع کړو او لا دغه په شروع شو تکبر په شروع شو فذرهم نو پرېګدا فی غمرتهم فی غمرتهم پاغه سکی فی غمرتهم پاغه دغه غفلت ته دوی کې په جهل دي کې غمره اصل کې ویل کیږي د اوبو هغه گہرائی ته چې سړی ټول پټای مطلب دا دی چې دا خلق په جهالت کې داسې پټی کنا لکه په پورا اوبو کې د قد مطابق اوبو کې چې سړی ډوب شي نو فزر هم پرېګ د دوی فی غمرتهم په هغه جهالت د دوی کې په هغه ضلالت د دوی کې حتی حین تر یو وخت پورې دای بل صفات شو سلورم ګور آیا حسبون انما نمدهم به من مال و بنین آیا ګمان کوي دوی چې یقینا زیات کو مونږ دوی لره ما من مال و بنین په دې کفر باندې بوله مونږ مال او اولاد زیات کو نه نه دا ور نه زیاتو مطلب دا دار د حسبان دې دار د ګمان دې دا بل صفات شو پنځم ګور نصارحا نصارع لهم فی الخيرات جلدی کو مونږ دوی لره فی الخيرات په فائدو کې ها انصارع لهم فی الخيرات مطلب دا دی آیا مونږ زیاتو دوی لرا فی الخيرات په خیراتو کې مطلب مونږ ورله آیا زیاتو خیر د خیر او د فائدې کارونه نه نه نه نه زیاتو مطلب دا ده مطلب دا ده یا انصارع لهم فی الخيرات آیا چې مونږ دوی جلدی کو کنه پوښوي نو فل خیرات فا سببیه کا فی سببیه کا فوجد نیکو باندې دې سن نیکي کړی چې موږ دې زیاتو نه نه بل لا یشعرون بلکې دوی نه پويږي دای پینځم شو ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون اوس مینس کې د مؤمنانو و صفات ان الذين يقيننا کسان هم من خشيه ربهم چې غید وجد ير درف فلنا مشفقون سکو مینا کون کی الله تعالی سره الله سره د خپل ډار د وجنه سکه مینا کوي والذین هم بآیات ربهم بل صفته وګرا کسان چې پایاتونو در خپل باندې یؤمنون ایمان راوړون کړي نه هم دا هغه دا چې هغه مخ کې تیر شو اتم نه هم قد افلح المؤمنون کې و تیر شو اوس اتم نه هم صفات دا شو والذین کسان دی مؤمنان هم بربهم لا یشرکون چې رب سره شرک نه کوي والذین دا مومنانا کسان دی یؤتون ما آتو چې یؤتون چې ورکوي ما هغه شی آتو چې ورکوي چې هر څه ورکي نو څه چلی وقلوبهم وجلتون زړونه سي هغه ډاری دي کی دا الله نه یریږي پوه شئ یؤتون ما آتو ورکي هغه څه ورکي چې هر کار کوي مطلب ورکول نه مطلب هر کار دی کنه کامل کوي ها که زکات ور کوي که صدقه ور کوي هر څه چی وی نو دې سي وقلوبهم وجلتن زړونه ډاری دن کی چې اسنا الله تعالی را ترد نکی ها کار د خیر کې خو بیا د الله نه یریږي وان انهم الی ربهم راجعون په دې خبره باندې چې یقینا دوی رب طرف ته واپس کیدونکې دي رب ته باورزو اسنه چې واپس کیراتا اولایک دا کسان چې یسارعون فی الخیرات دغه کسان منډه وهی ها وړاندې کیږي یو بلنا فل خیرات پنه کو کې د نیکی کارونه کوي وهم لها سابقون او دوی لها دی کارونه ته سابقون سبقت کوونکې دي یو ماندار دوی یو ماندار چې لا مجنیه دي وهم لها دوی د دین کو د وجنا سابقون وړاندې تلونکې دي جنت ته جنت ته به ځکه وړاندې دي چې دې نه نیکی کار کوي کنه په دې وجه ولا, ولا نکلف نفسا الا وسعها اوس کچاوی دا کارونه خو ډیر ګران دي دا بسوک پیدا خو ډیر سخت سخت کارونه دي الله وی ولا نکلف نفسا مون ناتو ذمہواری په یو نفس باندې الا وسع مگر په قدر د طاقت دا غي مطلب دا چې دا کم کارونه دي دا آسان دي ځکه دا ما پتا سو فرض کړی دي نو کدا ګران ما بدل باندې فرض کولې ولا دینا کتاب او مون سره یو کتاب دی ها لوح محفوظ ينطق بالحق چې خبرې کوي په حق پرشتیا باندې وهم لا یظلمون او په دوی باندې بظلم نشي کوله یا هغه کتاب عمل نامه را دوی مون سره هغه هغه په حق باندې خبرې کوي په قیامت کې بل قلوبهم فی غمرة من هذا بل دغه وګوره دوی بل زجر بل قلوبهم بلکې زړونه دوی چې فی غمرة په گمراهی کې من هذا په غفلت کې من هذا د عمل نامینا یا من هذا په غفلت کې دي د دې مؤمنانو د اعمال خو شوی د دینه ولهم اعمال او دوی د پاره عملونه دي من دون ذالک دا من دون ذالک دا ذالک اشاره یا دا دی غمرت تلای ولهم اعمال دوی د پاره نور عم نور کارونه دي نور عملونه دي من دون ذالک غیر د دې غفلت او جهالت نه او د ضلالت نه د دې ضلالت او گمراهی نه غیر دوی نور کارونه مشته یو معنا دا ده یا من دون ذالک دا ذالک اشاره صفات د مؤمنان کلا نو ولهم اعمال دوی د پار نور عمل نری من دون ذالک غیر د اعمال د مؤمنانو دا د مؤمنانو د اعمال نه ما سیوا د دوی عمل نه نه یو خو خدي د دوی غبط دي ها هم لها عاملون چې دوی کوون کې دا غي کارونه دي حتا تر دې پورې اذا اخذنا مترفیهم دا تخویف اخروی در دې په قبایح باندې سورته مینس کې حتا دا حتا چې ده نو دا غایه ده او د دې د پاره مقدر راو باسا هم مسرون علی الشرك والكفر دوی همیشه کفر او شرک کوي کوي کوي تر دې پوري حتا تر دې پوري دا حد نام ترفیهم کله چې راونی سمغه مس خلق د دوی مالدار دوی بل عذاب په عذاب باندې اذا هم یجعلون ناسا پاوی فریادونه کوي بیا فریاد بیا شروع کی الله وی غمختان بیا داسی لا تجعر اليوم الله ورته وای تاسو فریاد مکوئ نن ورځې انکم یقینا تاسو چې مننا زمونږ طرف نه لا تنصرون تاسو مدد نشی کېده قد كانت آیاتی ولی تاسو مدد نکیږي زکا چې یقینا هو آیاتنا زما تطلع علیکم لستل کېدل پتا سو باندې فکنتم نوئی تاسو علی عقابکم په پوند خپل باندې تنکسون ترجعون تاسو واپس کېدی تاسو به زما آیاتونه پرې خودل او داغه نه په شابه روان وای زمړه دا ته نه منم دا زما بی بی د تیز در دي تابعداري کوم نعوذ بالله یو دا مان دا دوی مان دار مستكبرین به تاسو لوی غنون کی وای به داهی د میر وای حرام سره دی نو مستكبرین به تاسو لوی غنون کی وای دانون لره به په وجه د حرام باندې حرام باندې چرته بلاړ څوکي مونږ د دغه یو مونږ د مکی پوه شو کنه انا دا فخر بم کو یا درې معنا دا ده مستكبرین به تاسو لوی کون کیي به په دې قران باندې په بل ځای کې چې بل ځای ته بدوی لاړل بیا به څه کول بیا به باقاعده وي زموږ په علاقه کې قران نازل دي ښا اوس به زموږ په علاقه کې دا چې کتاب راغلی لکه خپل به مانن خپل به مانن خو په بل ځای کې به څه کولا لوی به کولا یو علاقه کې تاسو خیال کړئ کله کله د دین یو کار روان نو هغه چې بل کس هغه علاقې ولا کس تل بل علاقې ته لاړ شو دا هغه شانته غونډه خلک ویني چې هغه دا هغه سره مینه لري نو هغه ته وي دم په علاقې کې داسې جهاد روان کړه بل علاقې ته لاړ شو دم په علاقې کې داسې مجاهدین دی دار کدل تراله بیا به البته د خپل علاقې د وجه مجاهدین دشمن خو شوي نو داسې خلک کوي نو الله وي مستكبرین به په بل ځای کې په دی باندې لوی کوي سامرن تهجرون سامرن تهجرون چې ده نو پدې کې سړي پدې کې دوه درې معنی دي سامرن تهجرون نو یا دا چې دا به دي سامرن سرم باد لګولې سامرن تهجرون یو معنی خو ځان لو کوي سامرن تهجرون سمر ویل کېږي د شپې خبرو ته کیسې سي نه رسول الله صلی الله علیه وسلم عن عن النوم قبل العشاء وعن السمر بعد العشاء خو شو کنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ماسختن د منځ نه مخکې او د کېدل منع کړی او د ماخوتن د مون نفس بیا خبرې باندې کړې دي چې بیا به خبرې نه کوي سمر باندې کوي ته سمر وای ښا نو سامرن تاسو د شپې خبرې کوون کیي تهجرون پر خودون کیي د قران لرا قران ته دی یو معنا دا یا دویو معنا دا دا چې دا به دي سامرن سره لګي دا صاحب به کله اقوام لګي دی قوم لګي نو به سامرن به سامرن څه مطلب اے تظنون به تاسو ګمان کوئ په دې قران باندې سامرن د شپې د قصو چې دا د شپې غ قصې دي پوه شئ درو قصې سره د شپې کوي کنه نو تاسو په قران باندې دا ګمان کوئ چې دا د شپې غ قصې دي تهجرون پر خودن کې د دی یومانا تهجرون بد وینا کوونکی تاسو دا وینا مو ډیره بد راته تاسو دا خبره کوي افلم یدبر القول ام جاءهم ما لم یاتی اباهم الاولین افلم یدبر القول اوس د دې نه پس بیا بل زجر ورکړي بل قبیح او خبیث پیل د دې داله افلم یدبر القول چې دوی تدبر نه کوي القول په قران کې اے قران باره کې د فکر او تدبر نه کوي ام جاءهم یا راغله دوی ته ما هغه خبر لم یاتیا باهم الاولین چې نو راغله دوی په خوانو مشرانو ته اے ځکه دوی قران نه مني چې دوی وای دا زموږ په مشرانو کې نه نو دا مونږ نوې شی واورېدو په دې وجه نه مني ام لم يعرفوا رسولهم آیا نه پیژنې دوی رسولهم رسول خپل دوی خپل رسول لې پیژنې نه یعنی خې پیژنې صفات ورته معلوم دي چې صادق ته امین دی فهم له منکرون و دوی اغلر ناشنا غنون کې دي ناشنای غني ځکه نه مني نه نه دا خبره نه ده دا استفهام انکاری وته وي مطلب دا چې خې پیژنې خو نه مني بل جا ام ام یقولون به جنہ بلکہ دوی وای به جنتن پر پیغمبر باندې لیوان توپ دے بل جاءهم بالحق بلکہ راغله دغه پیغمبر دوی ته بالحق پر اشتیا سره واکثرهم او ډیر د دوی نه چې دلیل حق حق لره کارهون بدګنون کې دي دوی حق بدګنی او ډیر د دې وجنه دوی هغه انکار کوي دانه چې ګنې ناشنا یې ګنی خې پیجنې دا بالکل دا صحیح رسول دی ولو اتبع الحق واهواهم الله وی کتابی شو حق اهواهم د خواہشات ول دی خلقو لفسدت السماوات والارض نو خامخا تبا بچ اسمانون او زمکا ومن فیهن وغسو چې پدی کی دی اے حق د چا تابع کیږي نه پوښ کنا که حق د خلق د خواهش تابع شو نظمک او اسمان ته فساد راشي نن خلق کوشش دا کوي ما تاسو وی کنا جمهوریت اسلام هم دی ته وی چې حق د خلق تابع شي حق د خلق تابع شي ځکه چې هغه کې هغه وایي کنه چې اسلام به اعلی نافذ کیږي چې مونږه منظور کو نو د خلق د خواهش تابع کیږي با بل اتیناهم بذکرهم بلکې الله وایي مونږ راوړل ردی تا بذکرهم نسیت د دوی فهم عن ذکرهم موردون دوی د خپل نسیت او خیر خوای نه مخ اړون کړي ان تسالهم خرجن جواب د وهم دی دی پیغمبر ولې نه مني دی کې دی چې دا وای چې هر پیغمبر مونږ نه روپۍ غواړي الله وای ام تسالهم خرجن آیات د دوی نه غواړي خرجن خرچا فهم فخراج ربک خیر نو هغه خرچا او چنده در رب چې راغستا هغه بهتره ده او هو خیر الرازقین هغه بهتر در رزق ورکوونکو نه دی و انک لتدعوهم ته خرچا نه غواړي بلکې ته دا کار کوي ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر الله وای کچر تمون په دوی باندې رحم وکو او لری کې دوی نه ما هغه عذاب بهم چې په دوی باندې من ضر کم عذاب کم تکلیف للجو نو خامخا دوی داخل شي فی طغیانهم په سرکشو خپلو کې یعمهون سرګردانا بیا دې هغه بیا هغه رضالت شروع کی کله پر رحم کم او عذاب ته لری کم کله چې په مقدار هغه نازل په بار د هغه دغه کې چې په مکی والا باندې عذاب راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته بدعا وکړه وی اللهم اجعل علیہم سنین کسنی یوسف یا الله دی باندې خدا سے وخرا ولی لکه یوسف علیہ السلام کلو چې دی خو ستړی کړو پیغمبر چې بدعا وته وکړه په دې قحط راغی چې قحط راغی نو ابو سفیان لاړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پس هغه ټیم ایمان نه راو نه راوړ مدینه منوره ته لاړو نبی علیہ السلام ته وی وی عجیب خبره ده موږ ته تر رشتہ داری ده نو در د رشتہ داري په وسیله باندې دا څه کې پوښوي وی قتلت اباهم بالسيف پوښوي پلاران دی ولا پتور وجل په بدر کې و ابناهم بالجذب او زامن دی ورلا په قحط باندې تبا کړل دعا راته وکړه چې الله په مونږ باندې باران نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دعا وکړه الله وایي چې دعا ورته وکړي دعا نو دی حالت خوشو بیا غسر کشي کولا وما يتضرعون او نه عاجزی کوله الله تعالی ته نو نه پخلی او نه پزړو په یو حالت باندې سم نشو حتا تر دې پورې اذا فتحنا عليهم چې کله مونږ کولاو کو په دوی باندې بابن دروازه ذا عذاب شدید د سخت عذاب والا نو چې کله په هغه کولاو کو اذا هم فيه مبلسون ناصف بیا دین امید وی بیا نا امیدی کوي وی الله په مونږ عذاب راوستو دا وګوره مونږ مدد نه کوي نو خود بدر باندې راولي چې تو دغه منینا چې نه مني الله خو بیا عذاب راولي دا تر دې پورې واو یا ما یا ته پورې دا دریم باب په دریم باب کې دلیل نقلی ول ذکر کړو او بس بیا مسلسل د تباہی غاس باب د خسران غاس باب ذکر کول چې په دې وجہ په دې وجہ په دې وجہ خلک تباہ کیږي دا وګورئ تاسو نو لس اسباب تر دې پورې بیان